هغه څنګه محادن الله ورسول چې مخالفت کوي د الله ورسول محادات کوي مخالفت کوي د الله ورسول د ځان له حدود جوړول ته پکې راځي نه دین دی ځای وي او یذون او استاد حدود نو قواعد له کلام سبا جوړي سوا د حدود الله نه اغم پکې دن نه کا پدې کې وعید عظیم له پاره بعد شان حکام شری د الله احکام پری دی او دغه په نور احکام دوی حقهم غلط کار دا د علم په لحاظ سره دا چې الله تعالی تناس دی نه د جرګه د دریو مگر الله تعالی څلورم دی او نه پنځو مگر الله شپږم دی او نه کم دی نه زیات مگر الله تعالی اينما كانوا کم دې کې چي هر دې کې بیا به خبرو کې الله دې په خپل عمل او قیامت کې شکل الله پر سواته الم ترى تنغوري ان الذين اقسموا نبوت بشير ان دعاء جرګه دلته بیا په تعویل کړی من خاونه قال مسلف رابع معنا الله دې د علم په لاترا او دا بلې چې سلف کې تعویل شي هله کې تعویل دلته تعویل شي نه ګوره کسان ته چې د جرګونه بیا واپس کې لمر پاره خو هو غانو لاګې نه بچي او جرګي کې په ګنا باندې په ظلم باندې فلا فرمان رسول پیدا جاو کو شرش د منافقان تا ته حیو کس تریمو شي تا ته بما فعل کلماتو لم يحرك بالله چې هغه ته سلام الله نه لګړي حیو کا دعا د ځان کوي بما پاک کلماتو لم یحییک بالله شبغتا دعا د ځان نه کړی نور لفظ ترجمه ته کې حاصل سلامتی پتا په کلماتو چې الله تعالی باندې سلام نه چولې دي برابر په عمر خدا ته وي السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سمرت وي علیک پتا السلام علیکم وای په خپل څه کې لولا رسول الله چار کړه پیغمبر د الله پیغمبر دی نو موږ الله نه معذب کې مخبرونه حسب جهنم سوا پسې سنا کړو پسې یا الذین امنو و ایماندارو کله جرګه کوي جرګه مو کوي د ګناه او ظلم سره او خلاف رسول باندې وتناجو بالاسم تناجو بالجي ګرمي تقوا جرګه کوي کې په تقوا باندې وتقوا الله هغه خدای چې ځکه بس حشر دي چې جرګه اصحاب جرګی دا جرګه د ګنا انما نجوا د امداد دا دا جرګه د ګنا او د ظلم د شیطان نه دا یې پر چې کوم چې ایمان دا ولا صح نه دا جرګه د ظالم سنسون کی د شیطان یا د نه شیطان مسنسون کې خلق مگر په ځان الله خارج پر الله د اعتماد کی اعتماد دا یا ایو الذین امنو اذا قیل لكم تبصروا والذین دا په ایماندار خدام نه دي کنه الذین امنو او پوښتنه الله ایماندار په تاسو کې او هغه کسان چې هغه ورکشي علم درجات مرتبه تخصیص با تعمیم شو او د پاد سو عتب د خاص د پاد تعظیم چې هغه علم له الله ډیر او ټکی مرتبه ورکړي دې پوښي دا هم پکې ده د علم صفت پکې راوړي دې پښکې په یوه غیر وهلو چې عالم مقدم دی اگر که د خانان په حق باهلی باهلیان استاد نه پېژني چې تر غریبی نه عربي خبره عرب کې باهلیان ګره ډېر ناکاره سپک خلک دی عالم مشته اگر که باهلی خاندان دی پس ځوان باندې جاهل اگر که هاشمی دی او شیخ دی مشر سره دی علم مشر فضل عالم فعبد مشته محل دغه دنیا په لحاظ سره فقط د جاهل مشته الله سبحانه وتعالى يا الذين امنوا اذا ناجيتم كل جرجهم نو داسو سره فقط دین وینې دین راکم ولې کوي مخکې د جرجهم صدقه خیرات دا کو خاطر هم سره مخکې جرجې کولې او سمقصد بینو قران له پیغمبر خدا به څنګه و چې زم سوخیم دې کې تعظیم رسول مخي او تمیز مخلص او منافق چې کوم واقعات مشتاق دی او د آخرت لپاره اکثر اجه دنیا څنګهول کوي امر ته کوي استحباب سو وجود لیکن منسوخ دی او اس خبره اشتقتو نو دا پکې منسوخ شو ذالک څنګه ست پر خدي واقعو کله مونږ الله سبحانه وتعالى اشتقتم یریګا ان تقدمو چې مخکې مخکې جميع خپل صدقات خیراتونه غریبانان دي په اسلام تاسو څه نشي کولای او تاسو الله الله قبول کو اجاج راوستو جګین مخ یې راکول لازم نه دي او دا وینم درا پر کې زکات ته پاویش الله رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر خبر ده پسات عمل کنه کوله مخاطبه یو قوم ته الى الذين تولوا قوما دوستانی کې کوم تر غضب الله علیه چې الله ته غصه شي ما هو منكم الله استاذ منكم منافق الله يقبض غصه شي ده قوم استاذ النبي ولا منهم د يهوديان او نصارا او هم د منافقان دي کنه حدیث راځي مثال د شاب منافق دی شاب عائله اخوا دي او دي خو دي په چيري په سيګر دي ويعني يقول قضيه قسم په درو باندې هم عالم دا منافقان نه مسلمانان دي منافقان دي غبي کافران دي ترکه الله تعالی دې عذاب شي یشه کدا کار دې رجع عمل کوي اتخذوا ايمانهم ګرځول خپل قسمونه جنتا دار دار لقايه وسطرا مؤهله خبره کوي او غلطه یې کړې سزا ور ملاوي او قسم دې مان دی ویلي قسم دې ما ویلي دي د دوی خپل قسمونه جنتان دالونه حفاظت کوونکی فصدو ځان باندې خلق باندې د دین د الله دې پر عذاب دې مهي بس په دې د اموال دي نه اولاد د عذاب د الله سره د تنمرې د ورته په دې وخت نشي پرونه چې الله رحمت ټول پټو قسم وکړه الله ته لکه څنګه په دنیا کې قسم وکړي په دنیا کې خو به عزت شو البته او دي غني انهم دي على شيء پس سماندي په دې کې وکړه ملاو شي په دې کې موږ خلاص نو على خبر شي انهم کاذبون درو دي الله ته نه بچي استحوذ عليهم الشيطان غالب شي په دې شيطان استحواذ ايته بس سايق حال البصر بعيد غالب شي بلی شیطان کیسه د دین نیکت الله دا کسان مرد شیطان دی واورا دا شیطان خالص کسان دی هغه څنګه مخالفت کوي د الله رسول دا کسان په ازلیل دي لیکي د الله پاک سبا غالب کیږي نو زموږ رسول په بل سره او تری باندې دا به غالب کیږي چې الله طاقت ولا ګورو نو یو قوم یقین سره په الله ورسته باندې مینه پکې دارچا سره چې مخالفت کوي الله یو سره ورته ته مؤمن وای الله رسول من یو دې مؤمن کې دا چې مخالفت ته الله رسول کوي الله نه مني رسول نه مني او دې سره محبت کې د کافر محبت ولستو بعد خلک دې بدعتان مخالفت هم کې ګوره سهال وي د ایمان صحیح توحید والفي دې د متصر نه کې پاتې نو سم مجاز کوي نو خلاص کله سم نه کوي بس دښمني به دا روان دي بعد متسلمین او سوبا او اسمه سره وصلي اغي لګي د باطل محبت کوي مزه پکې نه حشر جمع ته وایي نو د یو ځای نه بل ته جمع کول دا د نظیر دی د پیغمبر خدا سلام ته نو کته مخکې په خدمت ته خبره کړې و پیغمبر خدا په زمانه کې یو صحابي له کېدل دی یو د کافرانو وجه دی او هغه معاهد وعده کړو په دې ته علم نو پیغمبر خدا لا شو بنو وزیر اولی بطلو کبن نزیر صدا معاهده شوی دا کمون کی چاک خطاب سره قاتل اکرو یا تو شریک ورکو او پرې خیر باندې انت وحی راغله پیغمبر خدا خبر شو لا شم بیا خلق قید شو محبوس نو دلته په حال دا هغه دی دا هغه طريق طلب من الاخيات في ناتاو يستعينوا في دية المسلمين بني عامل الذي قتلهم عمرو بن اميه الجمري عند منصرف الشسبيع لموتى وهم بدايه الحجر اسلم قاسم الله وبنى قتلك كعب بن اشرف الصحيح نو زکا دادی پکی پیغمبر خدا واجو ټول مرض کو او بیا ویلا عبد الله بن سفارش کو چې پس درې د کتار با په یو وخت وړي شي غدي سي او زیا وطن په پوری نه لار خیبر ترتا دا بلو سدي بونو راځي دې کې بیا نو له دغه سره شپږ شپې سو کو یوش په پاتشي او پیغمبر خدا د علی ما قبل ک پنځو سری پنځوس پکې په 50 بیت په ټوپې دي او درې سواد ته لوی خپل توري دي په دې پوه شي او یو ته ویلو ما سره دغه قوم دی وسات مدد وکړه داغي په بار کې سب بحر الله توحید تاکي به الله چې اسمان کې د اسلام کې الله د خپل حکومت ته الله د غضب ته هغه د کبري چې راوست کافران د اهل کتاب د دیار د خپل وطن چې بولنه او اول حشر کوم وخت وسو په وخت اول حشر دا اول حشر دی او دویم حشر په قیامت کې یو تر څمرا یا اول حشر نه پدې قوم باندې جلاوت نندل راغلي مخکې چې لو نه غوي دا اول حشر شو یو ترجمه دا اول حشر دی د دې ونی بل نو دویم دا چې اول شو قیامت کې به بل درېما دا اول حشر شام ته بځي بیا به د شام نه ته بل خو بیا دا په بل شو ما ظننتم دا جلا وطن شو په سر اسلام کې نو سبا دا منسوخ ده یا به وسنه یا به قید کې یا به ټیک شونه ما ظننت سنګن ان یخرج بوسی دوه مضمون او دی ګمان کاو انهم مانعتم دی بندون کی حسن قلام غان لري دا عذاب دا الله دی خیال لو چې دی قلام مشکول شي آتاهم الله ولا غدا الله حکم راغی دا تر دې ګڼل او یو ګذل کوم ذکی hebat تبو خرابون به خپل کورونه پر اسن قرباني پر اسن ایمان دا دروازه ورو ولی ولی چې مسلمان ته پاتې نشي نکور به ورانو او کله مسلمان ته ورغل نشم لا فلا ورکم فاته سبق حاصل کړي اے دا تفهمون اعتبار کړي علما دې کې کدل طریقې ونوار وغیرہ ګورا مشروط اصلاح په دې باندې شامل مقیاس کېږي شي دې کارن واده شي کړیو کړل سزا ادا شول څوک سزا شي کني کې سزا پیدا وي دې کې عبور کوي دې واقعنا قیاس کوي په دې مسله باندې ما قطعت مینت دک سمونی کټ شو نو دی خلکو به ویلې دا غو دی غلط کار کو نه الله فرمایي تاسو نه کړی نه دا څه کوئی مطلق کار وته یو قسم دی او تر کوم واقعو بیا پر خود ولا علی اصول په خپل جو باندې دا الله په حکم دی دا الله په اذن دی دا غلط کار نشي او دې لپاره چې و شرمې فاسقانو اداري ولې کړی خطا وشي شرمنده وشي یو وما فل رسولي کم ما درجه واپس الله پر رسول باندې موږ درته اوس دا مخکې یو ځل ما ویل د کفار مال یو ته غنیمت وي یو ته فی وي یو ته نقل وي یو ته سلف وي یو ته خمس بلاشي نه دي دا اوس فی چې دشمن باندې هیبت راشي دشمن وطن پیری دغه ما ته سوې پای دا په تقسیمی کې نه دا به د شای د رسول او د غریبان کم مال چې واپس کړه الله پر رسول باندې هم د دې کفار دا خو یو څه دا تاسو دی غوښتل بل کوم چې الله واپس پر رسول باندې د قران دا د الله د څوک د الله ذکر په تاسو تبرکان دي ول رسول د رسول دي فل سر زوجل کې ول قربا خپل وان رسول ول یتامه ایمان ول مساکین او مسکینان او مسافر چې حاتی کفرنا بلا قتال بلا جنگا نو پای کې سری نو پای کې بسې بیا یا ایجاد شي ولې ثاني تجزیه شو او شي تجارت شو او مسئولیو دا پسې خط کیږي دې کې دا دا چې حاصل مکبر بلا جنگ نو پای کې بسې دا د دې خط بل چا په حق نشته دا ولې د دې حق دی مالدار نور کوم لکه لا يكون دې د فرق نه موجود دولتن شولیدون کې دوله ما يدل انسان من غنا یو آیت مخکې تیر شو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ما یاد دا ما پس کې په جنگ کې پیغمبر په دې ولاړ دی تم په دې ولېګا نو ما الفاظ په دغه شان دي سیاق او سباق لیکن عام دي دلتم وما تکوسلو کم مال مفیش درکو دا ولا بیا په کې دا خبره بیا عمله دا دغه نه بدل شو ورکه شاله ورکه خپلوان لا بکیران لا یتیمان لا نو ورکه د قربا او تام تکلم السبيل للفقراء المهاجرين هغه کنا د خپل معلومه او طلب کوي فضل الله او رضا الله او مدد الله او رسول دا کسان ثابت دي خپل وعده کې یو سره د قسم ملمره غلو پیغمبر خدای سګو نه مکی او سری زو د لاس خپل خپل ته وی یو مرکا او بیګا د قسم ملمره ډوړی ورکا او بس ډوړی په خپل اورګه دی لا دغه آیت پای کې نه شي ولکه بلره په ځان باندې تاسو په نور ولو كان اگر دي خپل مختاج مو یو شو کا شو هر څه چې تخي بس شي د خپل مخ د نفسه دا کسان کامیاب دي والذین ها بیا تکو کپا مهاجر له ورکا او دغه لن تبوور ورکا والذین اکسان جاوی دانی تیارین پس فاز نور ایمان دار دا قیامت پر ورکا او ای رب لکتب لنا عادر ورکا چوئی یا اللہ منگو بخیر او زمگونا اکسان چه مخیزن پا ایمان کے انصار مهاجر مگر رب زمون کی غلن کینا دفار دا ایمان دارو بے شکر پر روپر رحیم دلته بعض علما وایي چې کوم کسان صحابه ته سپک سورې او مسلمان نه غلا پیسې نه ورکو هغه شاله به ورکو صحابه سره خمینه محبت دا هم پکې دې آیات نه خلق پکې ځکه چې هغه شاله دوی کوي چې هغه دا وایي د مسلمان پر دعا کوي بیا وایي الکر الذين اتقوا تنقوا لا تنشي منافقان شي قریبا نږدې ذات و ذکر و بالا مې دا ټول نو مخکې د مدینه څوک شل شي دی مې نو قا یو خدي بیزتی کړو په دې پوه یو خدای راغلو کارې زرګر سره ډیر خسته مخې نه کار کوم دي کوشش کوم دا مخې کوم نه نه کار کوم تو کتاب راغی د وختو یا د لپټې را طرف د کمیس دلان طرف ته ورو په خو دا پرتګونه په څیر نه عام طور سره هغه چې خدای پورته کړی دا نو یې خپل سره او فقط شو نو پیسې چک نو شاته کار ځان مسلمان ناس ته راپورته شو جنگ وکړو سره یې وایي جنگونه پیدا شو نو کنه تاسو نه داګه نه پس بیا پیدا شو وشل دي دام دي او شی من اليهود الذين كانوا حول المدينه بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت الى راسي شير شرم الهجره الهجره من الرسل دا بخارج هغه اذرعات دي قریبا دې ذات او تفریق و بارانه بول د خپل عمل منو کینه راشه دا دې پر عذاب لګي کوم شیطان په شان شیطان او چې انسان ته وینا کافر شه چې کافر کې نو دوی به ځان مستانه او زیری کوم د الله چې مربي د مخلوقات دی دا په قیامت کې وینا کوي یا شیطان مراد ابلیس ته انسان ابو جهل یا جنس انسان او جنس شیطان انجام دورو دعا وکړه همیشه په دوسی ځان ځان ظالمان نزلنكم الفائزون كم لګي دا قران فرض ده دمرا مؤثر کتاب دی په یو پر باندې کتاب لیکلو خاصه نه ذکر کوي مخصن شهیدون کې دی الله تعالی او دا مثال به موږ په پر خلق څوک الله غدا ته چې نشته الله به بس ولا لنا عالم دی غیب عالم غیب ما يتعلق بعلم مخلوق او مختصر د انسان علم وهل غیب مطلق والشهادي ابا شیخ خلق مشاهد الرحمن الرحیم دی الله غزا کوم څخه دی واسه ولا الله نه الملك بادشاہ دی القدوس پاک د کمزورونو السلام سلامت کیا والد حق سم کمزورونه مؤمن امن ورکون کې دی یو ترجمه یا مؤمن دې تصدیق کوون کې ځان دې پر ځان مصدق غني او خپل رسولات یا خلق محبوسه ظلم الله وهمین حفاظت کوون کې دی او دا غي نه پس الله نور دی الجبار دی جابر دی جابر معنی الذي جبر خلقه على مرات مخلوقي په کومه طریقه پیدا کاو نو خلق مجبور کړي په خپل طریقه باندې المتکبر هو یوالد سبحان الله مشمول فاکر الله تعالی خلق شرکان دی الله خالق دی انداز لګون کې اشیاء دي د حکمت مطابق البارو پیدا کوون کې اشیاء دي فاب د تفاوت نه البارو پیدا کوون کې دي فاب د تفاوت المصور الشکل ورکوون کې د مصور د شکل ورکوون کې له الاسماء الحسنى هغه استقفل هم په استو درا معنا او ترجمه باندې دلالت کوي يسبح له ما في السماوات تاسو بین الله حج په اسمان کې دي چې په موږ کې الله ګورو خاون حکمت سورې ممتحنه دا وسره د امتحان خبرې کوي دا پکې واقعا دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهاد روان دي د چال کوم حکومت کې دا اوس مشهور حدیث احمد بخاری مسلم الی اخره علی سے وای ولید المال پیغمبر غو زبیر او مقدار وی روان شي حتی ورسې کی مس چمن د خاص ته پدې کې وخت دا تر خط ته واخلې راوي ما او ته موږ اوس خاص ته دا غل خطا وا نو دې خبره وبس ما خط شي موږ خبره وبس یا بجانې وبس یوسل د ګوټې د ساتنه تعلم په سمتا دا غل پدې کې حاتم نه بلتانا د جماعت په مستقات مکه خبرې هو خبره په سمونه ته اوس هم کوي دا سړي خاطر وي نو تر جلدی مو کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ما خدي وو قریشان پورې استعلقات مو ولې د دین کو سن نه سفر مهاجر دي انصار دي د دې لپاره قرابات دي حفاظت کې خپل خپل د وچو په مکه کې ما دوست کړل زما اشتري شي دي زبر دي سره تعلقات قائم کوم افسان لوکم په دې خپلوانو د خپل خپل وچو کې دا چې په دې لګل شپې په شان یسیر کو سلسله په نوان دي او قسم به په الله دی یو درغه الله به مدد کړی الله به وعده پر کړه کوي دی وته او دی وته ویلي پیغمبر خدا کدا بدری نه ما بوجل او دې معلومی چې تاسو بوجل کېږي شي دا په هم یاد وا چې بدری صحابه ورنه دا کار شو نو یا ایه الذین امنو ایمان دارو لا تخزوا مگر دشمن زما او دشمن خپل دوستو اولیاء مصطفی خدای له غلو د قید واستوا چې پیغمبر ظاهر راکې ګوره عقیده دا ده چې پیغمبر یوازې چې الله به مدد کوي اوس د سیلاب روان دي سیلاب روان دي تلقون الیهم بالموت تاسو هغه ته وړاندې کوي دوستانه دا موالات او قد کفرو ما جاکم نشو سو یهودو تان سوارا پا خط دیگی دا مسلمانان دا پاکستان یا دا بلچا سوال جواب کئی ویلشی نا وایا خیر دے کرو چی کانو رسو پاس کئی چر دا بلچا رسو پاس کئی دا مسلمان دا پاکستان نو خیر دے تاسو بخبل کوئی کن کوئی دیر خطرناک مسئلہ وقد کفرو ما جاکم کافر دی پاکستان سوالن دا حق او رواد رسول دا یستلون باقی اخرج الرسول فریمان یخلی وسیره باسي او تاسو نه واسي یو تاسو ایمان په الله وکړو کته تر وټي د جهاد پر الله کې او تل درزا او تسر نه لې او تاسو ته دې پټاوي دوستي په دې سره کار کوي الله واقف دی او دا واقف باندې تاسو پټ ساتي او څه کار کوي اسو چې دا کار پتا شوی خطا کار نه دی ایس کوبکم غالب دا کفار پتا شو باندې بس تاسو دشمن کله کاږي پتا غالب شو بیا تاسو دشمن دې تا ګورمن او دې وتا تر څو نه په لوجه کې سوی په بخي او دوست باندې او تکوي کافر دلته پیدا بنا کی تاسو ارحام کو شي تاسو ولا اولادکم قیامت کی فیصله وکړي الله سبحانه وتعالى کی پدې پوښي الله سبحانه وتعالى پسې قد كان لكم تاسو پر نمونه اوسه تر ما پرون کړو نمونه یا مقتدا خسته مقتدا په ابراهيم یا خسته نو په نام کې ولذین معه اغه دې کوی هم حضرت ابراهيم مرکز تلته کوم معنا د احساس تاسو پر اقتدار تاسو پر نمونه دي باور کی چې وی خپل خپل ان قران مسافر بیزارن او دا نه ته عبادت کوي والله نه کافرون کو تاسو باندې کافرو انکار او کفرنا بكم وما تعبدون بالله د کفر معنا څه سره وای مجازان تاسو پروا نه ساتو تاسو کار نه تاسو پروا نه ساتو او ظاهر موسی کومه دښمنی ول بازار کینه بازار حتی که ایمان په الله یوازې الا قول مگر دا لكن اقتداء کا پر ابراهيم پسې په ټول خبر کې مگر طریق قول ابراهيم کې نه په داتي الاستغفر الله کا دا خبره بند شوی دا د باکافر لپاره مدوا وای دې کې به اقتداء نه کې نو بخش خو مستار لپاره لا استغفر الله کا تا لپاره بخش خو بس دې کې به اقتداء نه کې نور خبره کوا نو په دې کې سوې ولا ما جوس استثابي حتما دا پکې او بیا دا خبره د اقتدار هوا دا من تمام القول المستثنى محل النصب او مالک مصطفى دا الله طرف نصب اي زمون ربا متقام اعتماد کوي ذات موجوده دغه او الیک نو سیته وقصیه اي زمون ربا هغه زمون ربا فتنه امتحان فتنه اصل کی په معنا د مقصود زید امتحان زید عذاب د پاره کافرانو وبخمره اي زمون ربا بشکره ضرور خامخ خامخا استاد لپاره پدې کې نمونه خاصه د چا لپاره استاد لپاره دا نه بدل څوک چې تم سړي د الله ورو کسته چې واپس دې نه الله به پرسته لشي شاید چې الله وکړه تاسو مخکي او الله تعالی آیت نو دشمنی په تاسو باندې سره وطن دوستانه الله طاقت والا الله بخون کې مهربان دی نه باندې الله تاسو د حق سره تاسو جنگي کینا تعلق تاسو په دین د دې څخه جنگي کینا هغه کافر چې د وطن نه شي فإن علمتمهن كتاب معلومة لتو علم خو يقين توليش او يقين ما تكيديش خذ ما تخبر قسم تكيديش دي انت ځان کومان د علم شو دا چې غالب ګمان دي پات شو لکه د انتش علامات معلوم شو دا خدای شي دا نیمه واپس کیو کو پاپتا او لا هن لا خد حل لهم حلال سو کفاره د کافر د کافر سره سره د خدای مسلمانې نکاح نشي کېږي هر قسم کافر شي البته مسلمان کړي د اهل کتاب د خطر کې نکاح کوي شي دلته په عام وایي نو یو پس کافرانو ته نه د اخر حلال دی لپاره او نه د سړي حلال لپاره وآتهم ما اوس دغه سړي خدای خو راغلی دا او خو مار ورکړ سل روپۍ زر روپۍ دول روپۍ شل روپۍ نو ورکړي کومه مال په هغه چې خرج کړی مهر راغلی ورکړي د کافر سره تا نکاح کړو هغه وساتینو واسالو مطالبه دي چې هری ما انفقتم تاسو تاسو نه خدلاله ما درګړه دي تاسو مطالبه کوي او غوړي مطالبه کوي انفقو دا په الله په سره تاسو مسؤل الله په سره کې الله عليم ان فاتكم فوت استاسنا شيء صحيح يا خدلاله او دامين داګه تفسیر شو تاسو خبره وکړه یا تاسو مال لا څه خبره لا ولا څه مهر لا څه دوار کې شي که پوس تاسو نه یو شی د خپل تاسو نه یو خبره لا یا په تاسو یو شی د مهور خبره کو پاته یا خذف خپل لا یا د خذف وجه وجه خذ لا څه مهر لا څه فعاقب مستاخ ورا فعاقب العقبه تاسو وایي الله تاسو څه بدل اخلي دلته سزا نه ده فقات الذين واقع سرته ذهبت واجب تاوی خضر خلنا ارى فريد دا خضر سند مسلمان مسلم دا غلا لا غلا وقت كافر لا يمنع مسلمان فقط مسلم دا غي تاوی خشكل واتقوا الله الذين انتم المسلمون ويجد ان لنا لا تبغي ما تو دا حکم منصوب دی فاتستر یا فقنینا به محکم دې شاته وي لكن دا په وخت ورکې شي چې صلح وي که صلح نه وي بیا ورکو اے پیغمبره دا ایماندار سړي خوي بیا کوي شک بدل شریک مونږ پیدا کړل تاسو نه بغلاګان کوي نه بغنا کوي او نه بوځي خپل بچي په دې وخت کې مکثیر وایي بچې که پیدا د غوم نه وجني اګه بچې را پیدا شي د مور په خېټه کې د غوم نه وجني دواړه په دواړه شنو قتلو بعد وجودهم ان او هغه نه مخکې کېږي شي اسقاط تحمل وکړي او راځل نه کې مختن په دروغ باندې یو په دې ځانه جوړي ترې دې راوړل زمانه یا بکثیری کې دا غوړه کې نه بين أيديهم دخل لكن وغافلين دخل ولا سنك نافرماني بلك في معروف تروا وخبروا فيه اوس په دې کې یو سوال او جواب دی چې پیغمبر په پر رواو کې خلاف نه کی دا قید دی ولې ولګاو الکه پیغمبر څخه رواو ناروا کیسه دا فرمانی باندې کوي پر رواو کې دې څخه ګټه ولې پیغمبر روا هم کوي ناروا کوي تر من کوشي جواب دی پیغمبر خدای څنګه فرمایي ولا مبارک ولا شي دا فرمایي مبارک مطلقاً نو زید دوم وز په پیغمبر جاره شي ما بل وز جاره شي ما زمان خلاف نه کوي دې کې وې کوی یو د بیا لمن زمان غلطي نه توافق تم لازم ته مطلقاً کوي چې هغه پیغمبر منل پتا مجبور د شي معروف شو د بل خو خامخا شو دې لپاره بیا سره وکړه رسول غواړه دا نه بهشکه الله بخون کې او مهربان یا ایو الذین آمنو تو سلیم مگر وفصل رضا اللہ علیہ نچا اللہ کو سکر قد یسو اللہ خطی اغینا امید دی دا آخرت نچا خیرت دھنا دی یا دا آخرت ثوابنا یا دا آخرت مردونا لکه څنګه لکه چې سنا امید کافران کافران څوک دي اصحاب کو دا دي بیان کافران څوک دي اصحاب کو یا کافران نو نه دي د پورته کېدو د اصحاب القبور نه چې اصحاب القبور په دنیا کې دي داري د باس نه داري د احیا نه منکر دي دا کله نو نه دي کافران د پورته کېدو اصحاب القبور الرحمن الرحيم د دې په اړه کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اول نه تر اخره پورې شاګردان تم د قصل الاول لري او بیا زموږ استاد مولانا احمد علي مرحوم هم د قسم تل الاول لري عبد الله بن سلام او الناس دی جماعت د صحابه پیغمبر خدا سره یا دولم چې کوم عمل الله سره وګشتم کړي دا صورت قادر شي دا پر لپسې پیغمبر خدا شاګردانو ته ویل دي دا هغه شاګرد لګي بل ته ویل دي بل لګي دي بل ته ویل دي بل ویل دي مسلسل دل قراءه دا پکې یو مسله شو چې ما تاسو ته ویل انه صح مسلسل روی په دنیا نو په دې کې د جهاد طرف ته مناسبت دا ما قبل سره مناسبت دی ځولني په جهاد کې او ترغیب دی مخ چې پاول کې هم تاسو معلوم دي چې دلته یو صحابي دی هغه هم دغه شانته چې خط لیکل دی هغه ته الله پاک ویلي چې الله یعنی ایماندارو لا تتخذوا عدو دي دلته وی لا تقل کافر مطلق یا پکې توحید سبق دی سبح لله خپل سبح او سبحانه کې د دې قران کې تسلاول په تسبیح دوه قسمه اختیاري او غیر اختیاري غیر اختیاری هر شی د الله د حکم نه اخوا دی خو نشي کولای دې ته وي تسبیح غیر اختیاری یا تو بل عالی یو اختیاری دا سوچ کوا وینا کوا کار خپل اختیار شو دو تعمیم راځي قالی اختیاری غیر اختیاری بیا دا غیر اختیاری نه اختیاری دې قسمه ده د زړه د خپلې د لاس دا پکې به درېمه خبره پکې دا ده چې سبحان مبارکي الله لپاره پاتنل دي په کې علما او په کې سلب د صفاتو ناقصو متسلبيه وي الله د ټول کمزورو پاک ده کله سبحان الله کله وی سبح لله کله وی سبح لله اخر کې وی سبح اسم ربک الاعلى سب ویلې وی لا اول مصدر وی مصدر پس بیا ماضی او ماضی پس بیا مضارع وی او مضارع پس بیا امر په هر طریقه لا مسبح ده د هر کوم پاک ذاتی الله ثابت ده پاکی ول خلق ویل ده پاکی ول هو ویل ده او پاکی ده دا ټول خبره یو خدا شو سبح لله پاک غني الله لري ما په سماو سپکی اختیاري شو څنګه اختیاري او ما په الارض هو العزيز الحكيم اوس کوم خلق د جهاد خپل خواخې نه عاجزین خبر عامه ده جهاد خبرې کې جهاد نه کې د سخاوت خبرې کې سخاوت نه کې یا من موجبته ولې وای ما لا تفعلون چې کوي دا کلمه کې چې کله یو ماده لما چې کله جمله خبر یوي نو لما بو استفهامین لما او دې استعمالي کې ځکه په کلیک پر شی لما ول تقولون ما لا تفعل کبر غت مقتا د ولید نفرتنا فنزع الله باندې چې وای هغه کوي دا به هم نه کوي چې بس ورځه پی اسباب شته او کنيشتي او دا به هم نه کوي چې مخکې به دعوت نه ورکړي دعوت به مخکې طریقې مونږ ځکه خدا خبر یاد ده او د دینه د سب بندلو مسله سبن صافینا او صفه اسم فاعل کا یا مسبوبینا و اسقار موسی کم کسان چې د جهاد نه مخ اړي نو دې خلکو ته یاد کړه د موسی علیه السلام خبره سورې مائده راوړو په مائده کې الله پاک دا په وینا باندې وی یا قوم الارض المقدسه كتب الله لكم ولا تقدم على ادباركم فتقلب خاسرون هل تم تفصيلون شو نو دغه وخت موسی علیه السلام ویل ما ته دغه شان دې خلکو ته وای هغه وخت بیا چې موسی څخه خپل قوم ته اې زما قوم ولې ما ته رسول زیارت ته وي او تاسو ګورئ رسول الله مقام ته فلما ذاو دي کاږي شو ازغ الله قلوب نو الله دا کړو الله هدایت نه کوي قوم پاس نه کوي حق نه کوي اوس بل واقع یا دا وخت ویل عیسی ابن مریم اے بنی اسرائیل زه رسول الله مقام ته مصدق ما ده هغه ابو چې ما مخکې تورات ته خوشخبری ورکړم پر رسول باندې راځي چې معنا نومي احمد هر ګرام احمد کارونه کومه دي دی دا سحر دي پدې کې انجیل د برناباس یو کتاب دی انجیل د برناباس مولانا مغوی په ډیره خسته حواله وکړي دي او ډیره خسته انجیل کې دې شي سپکې زیاتې کمې او اکثر دي هغه د حضرت موسی علیه السلام شاګرد دی او مؤمن دی او مولانا شاه مرشا وایي چې دا کتاب چې ته مسلمان لیکل دی په زمباري لیکن مولانا مودي چې نه دا د پیغمبر خدا نه مخکي یو سل تنزل د سکال مخکي د خلکو عیسی نو کړی دا غلط دی دا کتاب چې خلک چې پاک دانش عیسی اسلام مر دی او شي چې دی عیسی نو کتاب مستقر کړی خیره مولانا مودودی صفر کړی مولانا عبد المالی دا دریا باندې کې په حالي سوالي او کوي یو دایا او د تبع حواله ور کوي د تورات ور کې صفر خامس نه ور کوي خبره پوښوي بیا د یو لسم نه ور کوي د صفر روان دي بیا د انسان یو څو کتابونه وځي باندې کتابونه انسان جوړي دا ور انسان څنګه هتونه پس په دې کې دا د وفات نه خبر نه پاتې د شهادت خبر نه پاتې د پیدائش دا غني دي څو پکې دي البته انجیل یوحنا کې څه شته چې فاقید روانه فاقید سو په حماد ته وي حمد حامد د صفتی او احمد د پیغمبر خدا په نوم کې احمد باندې ډیر صفت کوونکی ډیر صفت کوونکی صيغه صيغه ذکر یا احمد صيغه واحد متکلم د صفت دا منتقل شوی د چاته پیغمبر خدا ته ودا یمن کل مضارع احمد دا غنه جوړ شوی دی یا احمد صيغه صيغه ذلله نوم کې جوړ شوی دی په معنا د ډیر حامد یا په معنا د محمود اخو خبرو کې په رسول کې راځي بس سماره ان احمد دې پیغمبر خدا مشهورونه دا محمد احمد حاشر ماهي عاقب نور مې دي خدا په مشهور دي محمد بن دي احمد بن دي حاشر بن دي ماهي بن دي عاقب بن دي یا غلبا د دلایل په بنیاد ده او یا غلبا چې مسلمان په غالب شي د ایثار سره په زمانه کې او دا هم تاسو په دې کې مخکې غالب شي یا الذين امنوا ایماندارو هل اقولكم خامخا خبر تاسو خبر د پروفیسور باندې تیار ته معاملې باندې دی جهاد ته الله پاک سوی دیتا تجارت تجارت دی ما سره او غټي چې بچ تاسو دا درنه یقین بساته په الله فرسو جهاد بکوي د دین الله پر جهاد په لمان کا په لاس کا په خو کا په دې پوښ په پیسو کا په اموالکم او نمالک او انفسکم ایماندار خو دي بیا ته کومه معنی همیشه به مؤمنان دي اکه چرته منافقان دغه مخیسار بشه دا تاسو په اړه خټه کړئ کوی او بخیر نه تاسو یخت لكم ذنوبكم دا دې جواب د امر دی امر کوم دی تومي بالله ایمان راوړی ایمان راوړی دا کی خبر ده انشاء کا ایمان راوړی jihad وکړي دا امر دی او په ځپه دا خبر کې دا یې جواب چې تاسو ایمان راوړو یخت لكم ذنوبكم څنګه وکړو جنتون دا چې به یې لاله او مساکن او مقامات ته طیبه دې پاک دي ذاتن په جنت کې قامت کې دا د کامل نور او اخرى ونعمت اخرى یو بل نعمت هم شته دی تحبون استاس وخت دی بلې کې پټ ګون دی یو قسم الله مشرمه استاد کو غنیمت وخت دی بلې پوښوي وفي تحبونها تعیر لهم قرآن شي امثال الله لقد عيسى الفارو دې تشبيه په اعتبار د معنا سره مطلب قل لهم ذلك يا الذين كونوا انصار لك ما قال عيسى ابن مريم نو ورته كونوا انصار الله ایماندار شي لکه څنګه چې عيسى مريم ویلو چې انصار الله شي الفطره الصبر صبر هدف دا درو دا توبیان قصفاری نسو چې ته قصفاری کې دی شي قصفاری نو څوک ښکاری او سیادی نو څه په کې توجيهات کړی دي چې مجاهدین حوالي من مجاهدین څوک ښکار کوي خلک به ښکار کول تحیر نه به اړه ول حق به اړه ول څوک صفائی به کوله جامع جامع نه خلک یې صفائی کوله ظاهر او باطن داسې شي دا سورې جمعه ده د ما قبر سره مناسبت دار چې د یوسف موسی علی السلام په قوم کې اغي درسو نو په دې کې دا غي ضد دی ضد څه مطلب اغي پیغمبر ته نقصان شو او دا زموږ د مسلمان دي دا غوړه څه دي چې پیغمبر خدا خبره یې منلې ده مناسبت دا شو یو ضد د بل اسلام البته اغي د پیغمبر خبره نه منلې او دې منلې ده فاقی بیان الله لرا اغش اسمان کی دی اغش پزمو کی نو ما پکی تاسو دویو تسبیحات قالندی تسبیحات پیلندی دا ټول پکی دنده الملک بادشاہ دی القدوس منزه دی لکه نورونه العزیز ورور دی الحکیم حکمت والا دی الله غدا ته چې لګل په امیانو کې موږ ته امیان وکړو په عربي کې امي وي د مور په علاج هم دغه تلوشي امي او حرمات ان امه اميه رسول له منهم د دین دی نو کده منهم معنا کې د دین دی او صفت له حقات محرم امي دی اکدا د دین دی د جزء له حقات صفت منو بني آدم یتلو علیهم آیاته ولی په پیغمبر په دې باندې آیات اگر چې امي دی او کرت پکې نه او زکیهم پاکه اصل کې زکیهم کو رسته پکار دی او مقصد ته دی زکیهم مقدم ته مقصد رسوله د قران رسوله مقصد تزکیه ده په قران خلق راګیږي د مقصد له اثر مقدم شو او خیر ورته کتاب او خیر ورته حکمت کله اشتواج آساتی لاول یتو یا به يعلمو یا به يعلمو کتاب بیا وی زکیهم خدای عمل مقدم کو زکیهم د قوت عملی د اصل مقصد ته راځي او د دې لم ما يحقو کې چې نور خبره مو کړه دا غوا تابعین صحابو ته دا ملاشي وسره دي پس کې ملاشي لا موجود او دا معنی چې په مرتبه کې وتر سره دي دا مو لشي تابعی کډې او چې شي خو صحابو ته مرتبه کې نشي رسېږي لا په وشي په موږ د مرتبه په لاته مو لشي او دلته نقل کوي عبد الله بن عمر ته تاسو کو اگر چې تابعی له لوی مرتبه والا رسو کو عمر بن عبد العزيز ذلك فضل الله دار غروان الله وكي الله شرط الله يروشي او الله خون دي احسان بوي حال ده حسان چه باقی شي پاگی تورات یعنی يعني اغی تعلیم ورکړي تورات او مکلف شي په عمل د تورات باندې او ثم لم يحملوها بیا نه باندې عمل کې نه کوي کما چې حمار په شان دخل دی يحمل اسبارا باري په ځامن سپونه وای اے هغه څان چې ودیانی کته غړې چې تاسو ځان د الله سوا د الله ارمان د ما ساتي کته سرشتي ولا يتمنوا ابدا الله په خبر کوي د مستقبل ارمان نساتی دی هیڅ چل دا ورغو هو دا چې مخکله سن دي الله واقع په ظالمان ورته وای هغه وخت تاسو فکر کوی دا غنا دا مکه سره ملایوي دي بیا به تاسو په عالم غیب او شاهد ته خبر ورکړي الله پاک تاسو پاره تاسو عمل کوي نو دې کې یا تعاون مثلا که تعاون به ته تکې کنه پرې من باندې نو مسلولا کما د اسباب سره من ډول شي وي او مسکې شي پیرا تعاون څه باسي یا الذين امنوا اذا نصرات اي ما دارو کله چې اواز له پاره منځو دا اواز مراد سره اذان او دن تک شاپ قوانو کش اذان بکیدو پیغمبر مرمان کیرستو نو انت بکید دروازه سره چې په پیغام کوشو قامت مانځه بو شو بیا وکړه دا چې راتلل تا عثمان ته په زمانه کې بیا بل بند شو یو خبر بیا کم باندې مراد دی دا بل بحث من یوم الجمعه ته په ورځ د جمعې کې په یوم الجمعه د جمعې پر باندې باندې وشي نو دا پکې د باندې وتر شو نو فقعوا الى ذکر الله نو سعی وکړي زیاداش کار لپاره د سعی معنا د ستر جمع من د هم کې دي شي لیکن په حدیث کې وایي چې من دغه ځای من دی بنو هي ذات مصلاتا فلا تقوا وانتم تصوم وعليكم السكينه والرحمه بل نو من د مراد روان شي روان او ذکر الله د مراد څخه څوک نه ده څوک خطبه او دې کې بیا بحث دی چې اول موږ تا کړی یا سبب مزورا کړی دی کوم سبب عمر کړی دی دا په کې بل شو یا نو موږ په سونه کې سره پکایي دا په کې نور مسلې شو نو بیا دا غي نفس نو موږ ما ته فصحو الى ذکر الله د سای معنا تل او شو یې ګرانټي بره دی او د ذکر ما څو خطبه او څو کومه او بیا د ذکر نه ان په یو د خطبه کلندا او د دې خطبه د سنت دي فرض ده او شوابی خو د خطبه په کار دي ابو حنیفه شاګردان یو خطبه نه کوي دوی یا کاشمیر مال بحث سور په کار دي شاوی یو درن کافي دي قاشلی لیکن عام علماء دوا درې سلور او بیا روان شه وو نه شپږ دا په دوا دولس او جالس او شل مالک حوالو کا او بیا پسې د مالک نه د دې څه بچم وایا سلویر بچم وایا د امام شافعي او د احمد یو قول او پنځوس دا پکې د محمد بل قول اتیا پکې بل قول جماعت کثیره په کار د مذهب مالک هم دغه مشهور شمیر پکې خاص نشي او احمد دغه کوم دی ابن حجر دې راځي وذروا البيع فريد بي معاملې د بيع خرڅول رسل په دې په دې وخت تاسو ته بخاری وای نو اته یواد بيع نه ټول معاملات کی مراد دي بيع شو او شرا شو یا مراد دې معاملې والا ذکر دی خاص والا مراد دې مطلق معاملې یا قیاس مشه دا ټول اکثر علماء په دې کتاب یو کله بیا عقیده حرام ده د سړی چې جمع زموږ مقصوبه کې یا په جاو مقصوبه کې مستقیم مو شو بعد خلک وایي رسول مو شو دا تاسو برخري کتا څه کوی کلا چې رشي منځو پر تشو کې راځي بس فارغ په مګ د فرض خپل مصلحت وقته په الله طلب کې عزت الله مال د غیر تجارت کو یو باج علماء علم حاصل کې مقبول حسن و علم حاصل کې علم دنیا نه ده بلکې علم تجارت نه خرڅول غسل او یا تعبسیات انفذوا الیها خارج یا غیرها دا یو حدیث دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د جمعې ورځ دا ولاړ دی قافله د مدینه ورمنډه کې صحابه سم حتی چې پاتې جمعه کې مګر دولس او پاتې ابوبکر او عمر وغیره هم دي نور بیا پښتوا بعد حضرات د ابو داود په مراسیل کې چې دا خطبه پیغمبر خدا د منځنه وستوي دا او خبره فارسی ده لیکن دې دا روایت قابلیت مات نه او دا په حال خلق را وترکو که قائمو تاقیدی ولارو شوافی وی خطبه په ولارو وی کچا پنستی منځ ورشو انو د مور په ولارو سنت طریقه دا کچا ونی ویلې سنت کفاره شو مکو وکړو کوم ورشو او هدی معاویه اول پناس کمانی ویلې کچا طاقت کمزور شو دنبال شو دارنګ عثمان بن عفان په مرکز کې غم استراحه کوله استراحه ځان شي دي مناسب وځه شي آرام به وکړو بیا ولا کوو شو آرام به وکړو ورته کوم شي چې بنځه الله د خره د لخوا تجارت نه الله خپل درسان لهوا کمبل توي مخاب مخاب یو دمام ولا قادر الله ولا کمبل ولا شو نو کمبل ولا شو دمام ولا شو نو اغي نه داخل لکه چې پای کې منفعت ته د دنیا به یو یا په دې په ځای کې او په دې کوم منفعت ته تلا او منفعت ته دته یو یا ته د تک عالم دی صوفي دی عبد الغنی النابلسی هغه امام علامه شامی استاد استاد اته حواله مکو دلته مو یا الله دې معاف کی او دلته کور جایز دی ځکه چې الله وی خیر بما عند الله خیر او خیر څه تبديل له نو دا شی دی غره دی او له هم غره دی خو دی غره دویم دا دا چې په دې کې ویل دي وزار او تجارت او لهوان نو تجارت او لهو دوای چې کوم دې ذکر کړو پاول کې نو دا معلومه شو چې یو کوم واه دامو با او د دې ماشناو په دې کې کتاب لیکل دی او د جلال الدین دوانی هغه کتاب د مسوکي دا څنګه دلته او ډیر زیات ضعیف دي لکه یو نری هم د زلالوی او داغه ته شي هغه څنګه دغه کمزوري دغه شي او صفه کې درو دي اصل نشته او نګرما مگر دا یو دام دی چې خوراک وسکل په کې حاصلې او جاهلان دې ته کوي مخلص کوي چې زه به دارو نه خلاص نه فإياك چې مایل نشي ته توکل الله او قال ربك دبري په دې پوښوي هغه دې نه غوړ شو کتاب وی کو په دې په مطلب چې دلته خیر په معنا خرج وای دا د فائدې د دنیا په حاصله د دې فائدہ محققه ده او دا یې فائدہ اختیار کړی او کړی شوی او په دې له ورسته نو دا د دنیا مطلب د اخر قبول کړی دي او دا کتابونه چې شي مخکې ماته سید حزم دا خبره کړې دیم په کراغ وته نو دا چې پکې شته چې کله بحثونه کوي دې کې بحثونه شته ها او په یو وخت راځي چې بار بار راکار شوی خلاص شو دی وو فيه غټ صحابه ځان به کړی یو خبره دا ما د هجرت په اوایل کې زه مولانا مونږ کې سره کېدا تربيت ته ورانه د تربيت ته ورانه چلې ده او سرخوم پورا خستا شوی نو په آداب شرک غټ دعاو نو کړي یو ځل کته شوی وي مخکینی خبرې نه او دا یو کې تربیت لا شی نو او ومن قاط او خلق بایکاټ نو اخر کې بدو ورغلو دی الله ملامت کو وعظ ورکړو نصيحت ورکړو او دا یو چې دار بشه د مقارب بن حیان نه هو ما لغری او سلف نشته دي نو کبر روایت ما ته پېښه او دې روایت سند نشته دي خلاصہ پان پکو صحابو ما دی قصیر وجنا چه تاول نور کو او دا دین رسو دیر عبادت اکشوی دی دا دی شمیر شکر دی دا دمرا قمقل توب دی او ناکوهی دا دا پچاوی نو پشیر دا اوس پکې مولانا خپل خبرې کوي خان خلاص شو یو ټکی په حال مولانا وی اوس هغه کسان چې صحابو نه غلطي نه دي شي هغه غلطي شي دي نو په قران او حديث کې نقل شي دي هغه د امتیاز سوچو دي دا د مولا خپل کار دی دوی تنبیه لکی یې دا تنبیهات نه کوي کنه بس هو مو کتاب دا تنبیهات ورګي دا خلق دې هغه د قصیرو چې د هر صحابي نه غلطي نه شوي چې د بازو نه شوي او چې شوي دا نو بیا د هغې نه پس توبه تایب شوي دي اګه توبه تایب نشي نو خوبه یې دومره ډېرې دي چې هغه به دې بولوي پنځیر د مولانا صاحب خبر راسولا چې مخکې خاص تجارت کوي او په سره منافقین کې چې تاسو تجارت نه کوي او غرور تقسیم د مال نه کوي نو د منافق مال تبکینی د منافق نو کوي کنه او دام راځي په هم ورغلا کومه د جمعې سره جمعه وستو اصله منافقین دا پکوي دا مخکې په ایمان کو الله عالم او کې خدو د دې خبرې اهمیت اشاره کوي چې دا کومه خبره چې رسولي دا غره خامخا یقین ده یو او دویم دا چې مخکې دا راوي او دا چې الله غواړي منافق درو کوي پس کې درو کوي اذا الله رسول نه کان انک رسول الله کوم هو دا غلطه وي نو الله مخکې دا رد کو چې رسول خو خامخا دی نو دروژن پرې کې دی نه دروژن څه په بل خبره کوي اوس کله چې یو ویلې او دا چې الله گواه دی چې دې بلوغ جن دي پس کې یو جن دي په ان رسول الله کې دي ما رسول الله دا نه مخکې ویلې چې الله په وایي دا بیا بحث کې دی شي او دلته ودلته لن جواب کړی دی لن جواب دلته دوه قسمه یو ته سوی فائت الخبر یو ته لازم ده فائت الخبر فائت الخبر باندې د دې مضمون ته خبر زید ولر او دویم دا چې دا مضمون زما په علم کې هم شته اتخذوا ايمانهم ګرځوي د خپل درو قسمونه جنة دالونه جنة پاکه سره ځان پټي فسدو ځان بندي خلق بندي کلازم شي ځان بندي خلق بندي متعدد شي پیش کبي ناکار هر شامت دا په دې وجه دی ایمان اوري خار کلمې ایمان کړي بیا یې خار کو پر امنو ان دخل ایمان او کبر یې خار کو پر ته ته لا خلق ورو شنو نه باندې نه پوي او کله چې ویل مخاطبه تو جو قسم طالب داګه بوټه خوند درکړي لکه عبد الله بن ابي د باندې خمه دي دارو دا چې دوه تاسو د جدي مقیاس نه تا خسته خسته ځواني درنه خسته چې تا وکتل خبرې به یې کولې فصیحان بلیغان طلب قندر کې فصاحتهم وزلاق لسانهم وحلاوه خلق خلق خبرې کوي فصیح فصیح خبرې کوي او وصاحت او د سری قبر په خپل کوي او کانهم خشوعون تبه لرګي ستري او دنګي رنګي مسلدا ودرول شي دي دیوال ته کنه دنګي رنګي ستندې دیوال ته ورسي مسلدا درې ولا کړی چاته مراد خشوعون اصل بوتان بوتان جو شي په شکل د بنی آدم دی په واقعات کې بنی آدم ترشي وي چې وینا لرګي نو دي چې کله کلیپر ته راوي او دی واجب يحتبون كل صيحة عليه ګری دی هر یو سخت اواز مشي کنه عليه واقع دی کوي که چاچا و اس طرح چې پلان کې خر ورشه دی ته سم اواز کوي هم څه که چا اته چې استاد دی بس بوک بس موچ را باندې او د پلان خلاف دی اخر تلاش وولادو کامل دشمنان دادي ما ولید د زید د طرف نه منځره یعنی زید پر مرتوب کې یا تر تل دې چې دا غره منځري منتظا کیږي نو الله گویا کې د ځان نه مطالبه کوي یا الله دې تباہ او برباد کړي دا کلام دعا مطلب دي ذات سبحان اي لهم وترهم برحمته ومن اسلوب تجريبي او تعليم مخبر کیا تعلیم دې تاسو سی وای یا الله گویا کې خپل خلق ځان نه مطالبه کوي یا الله دې تباہ الله ما ته دا کم ده چې ما دې روح المانی کشته ها ما ته دې مخکې کې شو الله فكون كم فاض ګرځول کې شي کله چې وینا وشي تعال راشه استغفر رسول الله بخښه او رسول الله لو رسوم کاږي خپل سر مسل کتاب تاکي نه او تبین یسدون مخبا علی واپس کیږي او دې تکبر کوي هم الذين دلته نور یې خسته خبرې دا کسان چې وایي لا تنفقوا على من عند رسول الله خرج مکوي پارچا د پیغمبر خواته دي حتا ينفل چې تر دوه تنه په مسک اختلافات راغلي انصاری او مهاجر دا مهاجری چې وکړه دا د حق عبید الله بن ابي سره تعلقات سره په دې جنگ کې یو واقع چې پلان کیه بل واقع پلان کیه دې خبر شوې ښا حضرت منصور شو عبد الله بن ابي دا مرګي او سپک شو نعوذ بالله پیغمبر خدا او دا او دی ټول هم ویلي او ټول په دې خبر خوشاله دي ځکه وایي او حضرت الله لرده او رسول ایمان ده دنواله خو الله لرده او دلته نقل کوي په مختلفو طریقو باندې عبد الله دا عبد الله زګي تر یو استله چې تر راځي چې پیغمبر خدا دا عمل سپک دي قسم دې په خوري سپک ته وایي سپک دي محمد اعد على الحضر دائمي بل روایت کې وایي کلته بناوي دا ګوره صبر چې پیغمبر خدا ویل نه کوي هیڅ شي دا خبره دي انه الله چې پیغمبر خدا دا حاصل نه پس نه بل روایت راځي پیغمبر خدا حاصل مرض دي قتل کو هغه یې مې قتل کړو دې پوښي دا په لكن منافقان نکوي يا ايها الذين امنوا لا تلكم اموالكم ایماندارو ندی غافل چې تاسو مال تاسو نه اولاد ان ذکر الله دی ادا شته الله چې په دې مسؤل شي او قران د نفادشي مونږ د نفادشي د الله یاد د نفادشي دا څه او څوک دا کار کوي دا څنګه خالص نقصان دی دنیا دا ټول د دین نه پرې دی وانفقوا خرج کوي ما يرزقناكم دا چې درکړي دي مخکې دا چې راشي کوم ته مرګ فيقول وي رب يا جماعه دا لولا قتلني ملك لك يا جن قريب فاصدق ما بخيرك او ظلم الصالحا ده ليه تعمل كروب ولن يؤخر الله نفسا نرسل الله فقي نفس لها اذا جاء لها كذا هم الراشي اخر الله خبر ده استاذ وامر بدل داغي مطابق بدل سورہ تغابن دغه نه ما قبل الله دې حال منافقانو او دا نه پس د ایماندار سره خبر دی یاد لګی نامو نو دلته تقسیم کړي د خلکو په دې مخکې صورت کې د منافقانو یاد شو یا الذين امنوا کې ذکر شو او څنګه تقسیم کړي چې بنی آدم دوه قسم دي سم مؤمنان دي او سم کافران نو مولانا اشرف مولانا مفتی شفیع سورو کې کنه مسلمان او کافر نه ندي تقسیم وکا دا دوار قسمین دي تاسو منطق التفوای کنه دوه قسمین دي او دوار متباینین دي اسم فعل نه او فعل اسم نه دی اسم حرف نه دی او حرف اسم نه دی تقسیم شوه دی نو تقسیم چې وشي دا کافر د مسلمان قسم مسلمان د کافر قسم دي د دوار نه دي دا په هغه خپل یو فلسفه راوړي په دې پوه شوې چې هندو مسلمانونه دي ته مسلمان دي دا تقسیم دی تقسیم زما بل استاد دا هم استاد روحاني بیا دا کتاب وګور مولانا ادریس کاندیلوی سبق لوس په دې کې تاسو طالبان ادغام ورته ادغام پیژنې مدغم مدغم څه ته وایي فتوی خو پدا کنه هغه د ملغم لکه الرحمن دې په دې کې د الله په دې رات پټ شوی دی او چې کوم دې کې شد وي نو دغه دې ګور او دلته په دې ځم پټ وو نو الرحمن دې کنه اصل کې الرحمن ام غنو او شته هوشته اواز نشته نو هغه خبره کوله چې ادغام کوي یا دې ساکن کی خدای دې حرکت پټ کړ پس دا غنه مدغم کېږي او مسلمان شون کې متحرک وو هندوان په وې دې مدغم کو هغه مسلمان متحرک ته او متحرک مدغم کوي نه د دې ولنه پاکستان مستان دو اپا کې داسې هغه دا دا یو دی دا به ار یو کیږي چې دا مسلمان چې کوم دی دې شي ساکن شي او دې متحرک دی او متحرک خو ځان نه قبلوي دا دا ډاکټر اقبال خبر کیا دي سره د بر تر منبر کمل لفظ وتنستو په دې پوښتنه وي دا د منبر په سر راځي دا خبره خلکو ته کوي چې دا وطن قوم یدي چې به خبر دي مقامي محمدي عربي سره په مصطفی برتان پیش را کې دین هم اوس اگر به اورسي تمام بول حدیث هندو مسلمان یو قوم نشي جوړ دقه خبر لري خطرناک ده مسله قومیت نو څه ډیر خطرناک کتاب دی چې دا یو لیکل یو خلک یې خپه شي دي او کنده له وتاو مخکې ورکړل نه کېږي بس دا خبره د یو کو یو د مولانا مفتی شفیع سے تکنده له نه کوي چې هغه یو مسلمان دی بلکې تقسیم کا کی کوي ته یو لکه څنګه دا یو قوم کې بعض علماء دې صورت نه وایي دام تشتیم بات کوي چې عمر فاروق رضی الله عنه تدي آیات سورې تقابل استعمال دا دریم شپه تمایش سورۃ او دې یو تقابل ده څه مطلب چې نبی سم درش په کال عمر دور سیږي تقابل راځي نقصان راځي پیغمبر خدا وو پاتې چې دریم شپې ته مو بشیر پیغمبر خدا دته سمو پر دا په کار مسلمان وان وخر الله سن دا اجرها اذا دریم شپې ته ترڅ دا نه پستغه پیغمبر خدا وفات بیا يسبح لله ما في السماوات ما في الارض قال بن الله جاء سماعت عظمك له الملك فقط الله له حكمته لا رحمته ولا بلشانش له الملك ولا لغيره له الحمد ولا لغيره اکه دا خلک هم دوه شي ما د دې وجه نه کې دې شي دا یې کلاس مې متون رسېدلې دي په هغه خدای الله دی الله په حساب درو کې الله هغه ته خلق تاسو پیدا کړی فمن کو کار بعد پتا څه کافر دی بعد مومن تقسیم کړي نه انفوس یو ځای کوم کړه هغه د قسمه کې یو څه جوړه الله سبحانه و تعالی تقسیم دی بعض انسان د بعض خسته دي تا ته دا دا خسته انسان دا خسته پر نسبت باندې نه خسته کوي ته دا خسته دي کته بلو مخلوقات ته ګوري انسان ته ټول خسته دي او دې الله توفس کړ واقف دغه اسمان کې زمکي واقف دغه تاسو پټول کار کوي الله واقف دې خلص نه علم یتکم اذا تاسو تاریخ او کسی راځي چې کوم شي نو خسته سره اي وسکل بوز د خپل عمل په بار باندې زو بوز او ضرر او د اړي لپاره عذاب د ترناک دا په دې وجه چې د بغي رسول په کار او رحمان په کار وي او بشریتونه ایا هم ته بنی ادم هدایت دي دا په قالو کې دا ګر خلک راغون کا او رسول هم ګاندي هر قوم کې رسول راغی او بشری او بشریتونه ټول راغون کا ټول می او بشریتونه نو څوک یې دوکه کول شته څوک یې نشته دا یو یار دی کافر دوکه شي دی مسلمان نه دوکه شي اسوګه دوکه پریرا یو پټ غوند خبرو کا د مسلمان زه په جهنم کې چو هغه کافر و او د کافر چې په جنت کې مسلمان و یو بل دوکه کړو دا یې نه خواصه په نه خواصه زی به تراون دا په پټ غوند خبرو دا نو قسم شو تحکم په شکل خندا دا خو دې واسطه کنه بدبخت جهنمی د جنتی نه دی او جهنم کې واسطه دا تا واسطه تغابو څه دوه اسوګ دی وای تغابو سوچ یقین سره الله په عمل سره وکړي پټ وکړي الله دایي بې بې ګناهونه دنه به جنتون ته چلی راځي نه مشه په کوشي کې دا کار نه وایي تابع شي الله او رسول کتا سو واپس شوی نو پر زما باندې رسول دی کا نشي حقدار دی باسه ودا الله نه خالص الله دې اعتماد کوي ایماندار ایماندارو بعض خالص تاسو بعض اولاد سره دشمنان دا وایي ټول دشمنان دي بعض او دلته په ګواه بعض وایي خاوندان لکی عقل ولا خراب څه ولا ورتي او دا عزت خراب دي دا د کور مال باسي او غیره وغیره دا یو بچی تا کاته فاحذروا الذين ځان وساتل دا غي دا واقعونه کدا تو اخو درګزر کوي مخ اړوي او تکلو پټول کوي پټول ما دا ګناهونه الله بخل کې خیر دا چې کله مسلمان غارو چې هیرت او خدای خبري معلومه چې هیرت او خدای خبري پاتې شي او چې وراتلو خځه وته سره د نن چاته پرې دي نو بیا وته مسکیدل نه الله تعالی وان تاهو وتصبحوا کتا سو اپ اوس په کوی او تقدیرو د الله غلطه پټوي الله به کوی مهربان نو دا بعد خلق وای چې اپ وکای نو خلق غوسه کېدل او بچو ته ډېر زیاتې پکار الله یو بل رسول ان یخرا زوجه ولدی اذا جنوا ما جنایتا او خیر او تم کوم ځکه چې فین تاسو تاسو انما اموالکم رایکم فتنه بشک اموال الله تاسو امتحان بلاء المحسوس او بای اخلاق وي دا بچي د طاعات لپاره د غري سوي وای نه دي یا زوت وي یا استغي عبادت کوي دلته نقل کوي چې هم له خلاص نه خطبه لي حسن حسن رواني ترکه چې غسل رواني ورځي نو من برنه کوشو یو په تر خو سبل هول من برته انما مالکم الله دام پکې دې چې دې نه دام پکې یادو الله په نسبان دي اجر عظیم فتق الله مستقم ذلك دا الله يكون استفتح بعد ثلاثة دا سششو ناسخ شو او مکچوي دلتا اتقوا الله حق تقاته منصوب شو بعد وینا دقه مطلب دی واتقوا الله مستطاعتم د دې مطلب شو اغا دا الله نه ویلې په حق دې باندې سوچ دا قتل واسمو واوي تابع شي خط کوي وانفق خيرا خط کوي خشه د خپل ځان لپاره وانفق خيرا دا مې راشي وانفقوا انفاقا خيرا او د انفاق متضمن کومه ده کول لره ومن يوقع سبت الشر شح نفسه دا بخل د خپل ځان دا کسان کامیاب کتا سو قرض ورکړي الله لره دا الله هغه ته سوې قرض کتا سو قرض ورکړي الله لره قرض حسن زیات دي صبر او وخت تاسو الله شکر کوم کې شکر دې قدر کوم کې اسلام ته عمل دې حلیم صبر کوم کې په داخل د عقاب عالم د غیب دې شهادت دې دوه کام دې پر طلاق مخکې ذکر شو د خزو چې خزو کې امتحانات کې دشمنان هم ستوي او کله کله دشمني دي ډول دي طلاق رسي او طلاق څه په کله دي یا ایه النبی او طلاق پیغمبر تاسو په طلاق انت مسائل پیغمبر ته یو طلاقتم د تفصیله د جماعت ته د مخاطب خاص جوړي نو په دې کې مختلف خبرې او بعض خطابات عامه یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو بعض خطابات عامه بعض خطابات خاصه خطابات خاصه کله په پیغمبر پورې مخصوص ومن الليل فتهجد به نافلة لك خاص او بعض خطاب دي مواجهه شو دي مشرب خبر ورو خبر عامه او چې په تقدیرات وسل یا ایها اذا طلقتم النساء تدخل الطلاق ورکو او دلته پکې دوه قراتونه د بعض مشران نه نقل کړی شي دي اگر شي وقال ان يا ايها النبي ذات مطلقهن في قبول عدتهن دا دا شاکر شو دا پیغمبر خدا وقال انه اخرج عن المنذر وغير يخرج كذلك وذلك ابن عباس لقبول عدتهن مخکې د عدتنا په طهر کې طلاق ورکړي نو په حیث کې بیا عدت راځي او بیا طلاقونه دوی قسم دي بنا بر قول احناف احسن یو طلاق ورکا فتو او بیا فرد ورغمو او درې مهاري بکیر شو مالکان و یو طلاق ورکا یو بس نو پکې نشته دا نور مطلب او شوافی په طلاق احسن او حسن ګټو یو شی خو حیات کې مو ورکو باقي ټوک دا راځان له بحث او بیا په دې ته لا کوم ورکو ولا شي دا په بل چې اي مار باقي قال رسول الله په بحث شي طلاق ورکړي له عدتهن پر استقبال د عدت دا وجود عدت واحصل عدته او شمیر کوي دا چې عزت درې نشي پوره شي کندي درې مهاري پوره شي کندي واتقوا الله ربكم وإذا الله شفت رب دې مو بعد لا حد وجودكم وجودهن د کور د دنیا دي په کور کې راځي په زمانه د عزت کې مشړې دا چې مطلقه ده د کور به نشړې البته خدا خاون دې مرسو بنا انا لا قول الاحناف بدینه د وسیدو انسان شته دی د خوراک میراث ورکړی شي دی مال هغه شو اکور کې سره شي قشو باقي څه نشته دا چې مطلقاً جاری د پر راشوا اکور نه موسی نو په هغه عیدت کې وهم اگر ایت نباسي وي ولا يخرجنا نبوت احمد صاحب او اسحاق بدی قائل دي چې قضا مطلقه شو مطلقه سره هیڅ حق نشته هیڅ حق نشته شوافی وایي چې د اوسېدو حق شته خو د خوراک نشته دي احنا کوئی دواړه ورکوا لا تخرجهن نبي باسي ولا يخرج نبي وزي الا ان ياتينا مگر راتلو کی په یو قبح واضح باندې قبح واضح باندې دا وطن د قبح دي داجو کی او یا چې تخلاق کوي بدفعلی کوي نو داجو په خپل راوړي نو راوځي وتلك حدود الله ذلك بابان ريد الله وصول شفاء تجاوز حدود الله فقد سلمه ده زمان زيادة يقول لا تدري پوئی میں مخاطبہ لا اللہ یقصو باج الکامرہ چا اللہ پیدا کی پس تدین صبر خبر کتابون دی قتل نفدی که ده حنابلو خپل مسلک هیڅ حق نشي وی دي قران ته وایي دا خو په طلاق کې دی چې خبره تاسو په طلاق باندې خبرې کوي نه پوهیږي چې الله ته کوي چې دې تخلي د قانون سره رجوع شي او په طلاق باندې خو بیا څه نه او ما ته راشي د مناظره وکړي په دې پوښي مناظره کوي فاطمه د رقیق مناظره کوي دا شي ماته خبره چا ورته وی عائشی خبره کړې ده څه ده عائشی وی عائشه په وی عمر خبره کړې ده عمر دې هم والله یو هغه دنا لم يحز سرنا الخير کیږي نو لکه ماشومان یا تن الخير غلې په اولاد الرحمن هغه دنا چې خاوند د حمل دي شي ټکی بچي خواجه مطلق وی که خاوند یو پات شي دواړه په دم اجلهن لتداوی انتها اي رحمه نوچ کی حمل نو مکل دغه شول دا غیر ده ومن يتق الله يجعله من امر النساء وغير الله پر دغه سره هر پر د خپل طرف نه آسان کړي دار امر د الله ان له الیکم تاسو لګل دي او ته یری ګل الله نه پټ پټ دا غره ګناهونه دا یو کفر پټ پټ دا غره سره او زیات پټ دا غره پر ثواب اسکنهن من حد کړ مسوي راځي چې کوم کتاب وشي لا مطلقين علي شیخ ابو مسعود وغيرها هغه وای نه پکشته په طرف او چې خدای په طلاق شي حمل ته نه وي بیا دوی شته کله چې تاسو علماء او کسی نشته لکه حسن حمار احمد صاحب او بعد وای چې وسیدل شته نه دی څه نشته ابو حنیفه ثوری وای تاسو نه ونده په دوار شوابي وسیدل شته نور نشته فإن أزالكم كدي زرانو دا تتدقشي استاذ لپاره سینې ورکړي ماشوم د سینه ورکه او ته ورکه ستاره پارتا ماشوم لا بچي خو ستاره کنه فقات هو نو جنو کې مزوري دي پس کار په رضا باندې وقت بنو بینکم بالمعروف او مشورک وي په خپل کور کې پروا طریقه پلار توي مور توي ټول کړ وان تعاقتم کتب تکلیف راوړې پر ځان باندې چې دوه پیسې در کوم او دوه خلق له 100 روپے ورکې او دې پیسې ورکې پس تاسو دې برا سینه مور کې د پات دې ماشوم دې سړي لپاره شته ورته کې دا پلان برخه علی یون پر خرج کړي ذو ساعت خاون د مالداري من ساعت خپل وای ما دا خرج دي وان قدر اور پر رسو بچا چې خرج کوم شي په یون ما دا وو خرج یو ځای نه چې الله ولا دلته پکې وای خرچه پچا دا خپل بیا حضرت عمر ویچ او کنا ينفق ذو ساعت من ساعته وما كنت اسبوع فينفق فقرآن عمل کوي مالدار د خپل مالداري نه خلک یو تنګسي د خپل تنګسي نه د خپل اندازې پتی مخور شوی کنه چې مالدار خو خرج کوا چې غریبین بیا کوم تکلیف ورکړي الله رسول مگر الا ما تم مگر الله ورسول کوي اته تعالی مې بیا دې تجاوز کو د حکم دربنا د رسول الله په حساب نه همو ته حساب کو پورا حساب و حساب دې د هر غابه حساب سره وکړه واسب نه عذاب نو کړه عذاب وک صح حالا عذاب باور کو راغې په دې ماده ورکړې نه عذاب باور کو وصيغه د ماده یې چې محققه ده فذا کا کوئی څه کو